تاسو د شریعت غږ رادیو ته غوړ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاست تبصرې ترڅنګ نو مثال یې هغې ډبرې ته ورته دی چې څه خاوره ورباندې پرته وي، بیا یو سخت باران پرې وشي نو خاوره ترې لرې کړي او بېرته یې پاکه شویه پرېږدي.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 نومبر د میاشتې له شپږمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو په غزني ولایت کې د خوږیاڼو ولسوالۍ نقلي مرکز او یوه پوسته فتحه شول اتلس تنه پولیس وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي د کندهار ولایت په خاکریز کې مهمه پوسته فتحه څوارلس تنه مزدور عسکر قتل یو موټرسایکل او شپاړس میله وسلې ولجه شوي دي د روزګان ولایت په خاص روزګان کې یولس تنه مزدور اربکیان قتل یولس میله وسلې او مهمات یې ولجه شول د زابل ولایت په شمولزو کې پوسته فتحه د قمندان په شمول اته تنه عسکر قتل درې تنه ژوبل یوه شوبله یې ویجاړه شوه د سرپل ولایت په سنګ چارک کې په پوسته د برید له امله د امنیت د امیر په شمول لس تنه عسکر مړه او ژوبل شول دغه عملیات چې تېره شپه د اسلامي امارت د ځانګړې قطعې لخوا ترسره شول د ولسوالۍ په نامه د دښمن نقلي مرکز او یوه پوسته پکې له منځه لاړه هلته پکې میشت اتلس تنه پولیس ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان دي له دښمن څخه خورا ډېره سپکه او درنه وسله مهمات او نظامي لوازم هم نیول شوي دي. همداراز د قره باغ ولسوالۍ اړوند په لیوني بازار او خالو خیلو سیمو کې مجاهدینو د مزدور اردو په امنیتي ګوډاګیانو برید ترسره کړ چې یو نیم ساعت یې دوام درلود. له سیمې د ترلاسه شوي راپورونو له مخې دغه عملیاتو کې پنځه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ ویشتل شوي او وژل شوي دي. همدارنګه د دښمن یو ټانک د هشتادودو په مرمۍ تخریب کړل شوی او پکې سپرو مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو تر دې دمه د شمېر په هکله دقیق خبر نه دی ترلاسه شوی. د الخندق عملیاتو په لړ کې بېګا شپه دوې بجې د کندهار ولایت د خاکرېز ولسوالۍ اړوند د اروخ په سیمه کې د مزدور عسکرو په مهمه پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل. د بریدونو په پایله کې څوارلس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، پوسته یې فتحه، او د وژل شویو جسدونه یې په پوستو کې پاتې شوي دي. همداراز د دښمن یو رینجر موټر او یوه شوبله په پوسته کې سوځېدلي، یو موټر سایکل، یوه دهشکه، یو کارمولی ټوپک، دوه راکټونه، درې ثقیلان، اته کلاشینکوپونه، دوه د سپوږمۍ دوربینان او ګڼ نور مهمات د مجاهدینوله لاسته ورغلي دي. همداراز د یاد ولایت د ارغسان ولسوالۍ اړوند د شګو ګودر په سیمه کې بیګا شپه د مزدور عسکرو په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او قومندان یې ژوبل شو د روزګان ولایت له خاص روزګان ولسوالۍ نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د کندلان په سیمه کې د مزدور قومندان شجاعي په ملګرو د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې یوولس تنه مزدور پولیس او اربکیان ځای پر ځای قتل، همداراز د دښمن شپږ کلاشینکوپونه، دوه عدده ایم شپاړس امریکایي کارمولي ټوپکونه، یو راکټ، دوه ثقیلان، درې پولیسي مخابرې او نور مهمات ولجه شول. د یادونې وړ ده چې تېره شپه هم په یاده سیمه کې دوولس تنه مزدور پولیس او اربکیان قتل، نهه میله وسلې ولجه شوې چې په دې سربېره په تېرو څو ورځو کې د مزدور قومندان شجاعي د وژل شویو پولیسو او اربکیانو شمېره اته اویا تنه ته ورسېده چې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم ترې نیول شوي دي. خبر زیاتوي د همدې ولسوالۍ د جنګریغ د سیمې خلکو کلکه وعده کړې چې نور به هیڅکله د شجاعي او د هغه د ملګرو ملاتړ نه کوي بلکې تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. د زابل ولایت شمولزو ولسوالۍ اړوند د ځنځیر اډې ته څیرمه د تورکوټ په پوسته بیګا شپه دوې بجې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې د قومندان تور په شمول اته تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل درې تنه نور ژوبل شوي او یوه شوبله یې ویجاړه شوه همداراز د دښمن یوه بله شوبله د مجاهدینو له لوري ویجاړه شوې په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل تقبلهم الله تعالی د سرپل ولایت د سنګ چرک ولسوالۍ اړوند د تبیر او تغای خواجه ترمنځ د مزدور دښمن په مهمه پوسته بیګا شپه د اسلامي امارت مجاهدینو چاپه ووهله د چاپې په مهال له دښمن سره نښته رامنځته شوه چې په پایله کې شاوخوا لس تنه مړه او ژوبل شول چې په ژوبل شویو کې د همدې سیمې لپاره د مزدور دښمن د امنیت امیر او امیر جنایي هم شامل دي. د فراه ولایت د پشت رود ولسوالۍ اړوند د مسودو دراهي په سیمه کې پرون مازیګر ناوخته د مزدور عسکرو د موټریز کاروان پر یو ټانګ د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه. وروسته مجاهدینو په مزدور دښمن وسلوال برید ترسره کړ چې نیم ساعت یې دوام وکړ. په پیښه کې ټانګ ویجاړ، څلور تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او شپږ تنه نور ژوبل شول همداراز د دښمن څخه یوه دهشکه دوه جلسي ټوپکونه یو چلتر ټوپکې ولجه شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه یوه بجه د هلمند ولایت د ریګي چهارراهي په سیمه کې د اسلامي امارت یو تن اتل قهرمان نفوذي مجاهد د خپل ټوپک شپېلۍ په پوسته کې په مېشتو مزدورو پولیسو راواړوله. په دې اتلوال برید کې نوموړی قومندان نفس او څلور تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول. له برید وروسته نوموړی د مزدور دښمن له دوو کارمولي ټوپکونو، یو کلاشینکوف سره روغ رمټ تر مجاهدینو پورې راورسېد. د اسلامي امارت د نفوذي مجاهدینو بریدونو د دښمن په منځ کې د سختې بې باورۍ او ډار فضا رامنځ ته کړې ده. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د هزاره ګانو د پارچاوې په سیمه کې بېګاه شپه اته بجې د مزدور پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې پکې دوه تنه مزدور پولیس وویشتل شول. د ید ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د زقوم چارهي په سیمه کې بیګا ماښام او نیمې بجې د مزدور اردو په پلې ګزمه د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې دوه تنه مزدور اسکر مړه او ژوبل شول همداراز بیګا ماښام اته بجې د همدې ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند د سیدانو په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوستو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل. د بریدونو په پایله کې د پوستو په ټاورونو کې درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول. همداراز په مارجه کې یو مزدور عسکر وژل شوی دی. د یاد ولایت د مرکز لشکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د سرپرېکړې په سیمه کې بیګا مشام او نیمې بجې دوه تنه مزدور سنګوري اربکیان د خپلو پوستو په ټاورونو کې یو په بل پسې د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول چې یو یې ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو همداراز په ید مرکز کې یو مزدور اسکر د لیزر په مټ قتل شو د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ اړوند د مورچاق په سیمه کې بیګا شپه د مزدور عسکرو په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې د پوستې قومندان سیاګک ځای پر ځای قتل څلور تنه نور ژوبل شول په پیښه کې دوه تنه مجاهدین زخمیان او یو تن د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی همداراز د یاد ولایت د جوند ولسوالۍ اړوند د زندان په سیمه کې پرون مازیګر څلور بجې د مزدور دښمن په هغه عسکرو وسلوال برید ترسره شو چې سیمې ته د عملیاتو په موخه راوتلي وو برید چې تر ماښام پورې یې دوام وکړ په مهال یې یو تن مزدور عسکر د ماین په چاودنه کې ژوبل شو همداراز یو بل عسکر په مخامخ برید کې ژوبل شوی او پاتې د تلفاتو په لیدلو سره تښتېدلي دي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ اړوند اسلام آباد سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو دغه برید کې یو مزدور اربکی ویشتل شوی او ځای پر ځای وژل شوی دی همداراز پرون ورځ نه بجې د الینګار ولسوالۍ اړوند رجې سیمه کې یو بل اربکی هم د لیزري وسلو په مټ وویشتل شو. د فاریاب ولایت له شیرینتګاب ولسوالۍ نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې درې ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ د فیض آباد په سیمه کې د یوې قرارګاه د فتح په مهال اتلس تنه مزدور پولیس ژوندي ونیول شول چې پرون مازیګر د یو تن وژل شوي قومندان خالد جسد او یو پولیس چې سخت ژوبل شوي وو خپلو قریبانو ته وسپارل شول. د هرات ولایت د ژندن ولسوالۍ اړوند د چربرجک په سیمه کې د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې مزدور قومندان نسیم ځای پر ځای قتل او کلاشینکوف یې ولجه شو. له پیښې وروسته مجاهدین روغ رمټ تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل.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 په نفوذي بریدونو کې د یرغلګرو او کابل ادارې لوړ پوړي چارواکي او جنرالان له منځه یوړل شول. په تیرو شلو ورځو کې د دښمن په لیکو کې څو داسې نفوذي بریدونه وشول چې دښمن ته یې خورا ډیر پوځي، استخباراتي او رواني ټکانونه ورکړل. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې کمونیست جنرال جبار قهرمان په خپل دفتر کې ووژل شو. په ورپسې ورځ په کندهار کې د اتل مجاهد ابودجانه په نفوذي حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق، د استخباراتو رئیس جنرال حسین خیل او دوه امریکايي پوځیان ووژل شول او امریکايي جنرال جیفري سمایلي او د کندهار والي ویسا ټپیان شول. له یاد شوي نفوذي برید څخه وروسته په هرات کې په یوه بله نفوذي حمله کې د یرغلګرو درې عسکر ووژل شول او ګڼ شمېر یې ژوبل شول. تېره ورځ په کابل کې یوه با احساسه عسکر پر خپلو روزونکو امریکایي افسرانو اتلوال برید وکړ. په دغه برید کې د امریکایي پوځ ډېرو افسرانو ته مرګ ژوبله واوښته. د وروستیو نفوذي بریدونو له امله د یرغلګرو او کابل رژیم ترمنځ بې باوري زیاته شوې آن تر دې چې اشغالګرو د کابل ګوډاګي رژیم ته ویلي چې نور یې ټوپکیانو ته مخامخ روزنه نه ورکوي بلکې د نیټ له لارې به یې روزنه جاري ساتي د کابل رژیم په لیکو کې ټول عسکر باید یوه شیبه سر پر زنګون فکر وکړي چې یرغلګر امریکایان د څه لپاره زموږ په هیواد کې میشت دي څه کوي او څه موخې لري؟ آیا اشرف غني او اداره یې په افغانستان کې د یرغلګرو له شمېر، کړنو او موخو خبر دی؟ امریکایان له افغان ولس سره کوم مذهبي، فرهنګي، نژادي، لساني تړاو لري؟ ځواب ډېر واضح دی، امریکایان نه یوازې دا چې له افغان ولس سره هیڅ ډول تړاو او ګډې ګټې نه لري بلکې زموږ خاوره یې اشغال کړې شپه او ورځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپې وهي او بمبارۍ کوي ښځې او ماشومان شهیدانوي او په مختلفو بهانو او ډولونو مظلوم هیوادوال کړوي نو ټول پر اسلام او هېواد مئین عسکر باید خپل ټوپکونه پر یرغلګرو ځواکونو او د ګوډاګي رژیم پر لوړ پوړو چارواکو ور واړوي چې دښمن ته یو وار بیا ثابته کړي چې افغان ولس د پردیو سلطه نه مني او حتی هغه افغانان هم ډېر بد ګڼي چې د یرغلګرو سره همکاري کوي. هغو اتلو عسکرو چې پر یرغلګرو او د غلام رژیم پر لویو سټو یې بریدونه کړي او یا یې وروسته ترسره کړي، که له یوې خوا یې خپل ایماني، وطني او وجداني مسوولیت ترسره کړ، له بلې خوا به په تاریخ کې د اتل په نوم ثبت وي. نفوذي بریدونو که اشغالګر دښمن او داخلي ګوډاګیان یې په نظامي، استخباراتي، نفسیاتي او جسماني لحاظ سخت ځپلي، بل دا چې په دښمن کې یې خپلمنځي بې باوري هم بې کچې اضافه کړې، نو مجاهدین نور هم باید نفوذي بریدونو ته لومړیتوب ورکړي، چې دښمن لا ډېر وځپل شي، خپل منځي اعتماد یې له منځه یووړل شي او پای زموږ له خاورې تېښتې ته مجبور شي.